الله وی وما دعاء الكافرين نه بدنه د کافرانو غیر الله لرا نه د بدنه د کافرانو غیر الله لرا الا فی ضلال مگر په تباہی کې دا په دنیا او په آخرت دواړو کې فی دنیا والآخرت په دنیا او په آخرت دواړو کې تباہی ده وروره ولې تباہی ده ځکه چې مثالونه د هغه مخ کې تیر شي شباته تکفیل الماء ليبلغ فا وما هو بالغي وما دعاء الكافرين الا في ضلال اتبایا کې دا التا دلتا که دنیا کې بلی که آخرت کې نه التا فائدہ نه دلتا فائدہ ورکړي اوس الله د رسولانو او د اتباع د رسولانو هغه ور سره مراد دي ان لننصر دا بشارت ته ان لننصر خامخاذب امداد کوم د رسولانو خپل والذین آمنو د تابعداران دي هغه کسان چې ایمان راوړې پر رسول په توحید په آخرت په قیامت دا ټول ورسره دي کنه غو وایي ایمان راوړې په الله او پر رسول والذین آمنو چې ایمان راوړې نو ایمان بكل ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم فی الحیات الدنیا په حیات د دنیا کې په دې ژوند کې ایمان راوړې دي قران وای ایمان راوړې امنت بالله وای وغیرہ وغیرہ دا ټول هغه ور سره دي ويوم القيامه پرز قیامت ويوم يقوم الاشهاد او پارت کې چودري اشهاد شاهدان علی تبلیغهم الرساله په تبلیغ د دی چې رسالت رسول پاک دی ته رسول کړیو کنا رسول پاک دی ته ویلیو کنا دی قومونو نه به تاسو کوي چې تاسو د پیغمبرانو ویلیو کنا قوم نه به تاسو کوي پیغمبر نه هم تپوس کوي چې تا دې ته رسول کړیو کنه یوم پارت کې لا ينفع الظالمین قائم شود لري اشهاد شاهدان څوک دي پیغمبران اشهاد على تبلیغ مر رسالتا په تبلیغ لري چې موږ ته رسول کړیو پیغمبر با شاهدیو کې آو وشي قوم به وایي چې آو موږ ته رسول کړیو دای دواړه به بعد دې د رحمت نه رحمت جنت ته بعد دې د رحمت نه په آخرت کې او دنیا کې د اسلام نه بعد لعنت دې ولهم سوء الدار ا دې لپاره ناکاره دار د کور د عاقبت ناکاره عاقبت دې ناکار ځای دی چا چې د پیغمبر خبره نه منلې او الله په دې کې پیغمبرانو ته وی تکلیفونه برازي خامخازه بستاسو امداد کوم او د ولذین آمنو چا چې ایمان راوړل امداد وکوم نو سوم امداد کې الله د مؤمنانو بشک به شوبې زمونږ ایمان دې الله امداد کوي یقین ساته دا امداد کې ښکارا امداد کوي دلیل نقلی پیش کوي لکه ما امداد کړو د موسی علی السلام موسی علی السلام خو دوه کسانو ما یو ګور امداد کړل دا نمونه ده صدا ان لننصر رسولنا والذین آمنو هغه دا دغه هغه اجمال دا تفصیل دا اجمال شو دا تفصیل دی ولقد اتینا موسی الهدى پدې سره الله وای ما ورک موسی علی السلام ته هدایت تورات او اورثنا بنی اسرائیل او میراث سره ورک بنی اسرائیل الکتاب تورات بعد موسی من بعد موسی تورات دې تخو په تورات عمل نکو تورات باندې عمل نکو تورات خو آسماني کتابو دا الله د جانب نه لیکل شوی راغلو خدان هدایت پکې لار خو ارشاد کو په ذکر نصیحت لول الالباب د پاره د صاحبانو د عقل نو تعالی ما درک سید الكتب اخیری کتاب مثال درک ها هغه کتاب تم صبر کوا تم مت لس کال بهر ته رې د مکینا بیا بدل فتح د مکی کوم ها فاصبر ان وعد الله حق وعد الله حق ذا کائن نه په مدد سره علی هلاکهم په هلاک د کافرانو هلاک د کافرانو باندې وعد واستغفر لذنبک او پټواله غواړه د ګناه طالبانو ځای برازي د دې بدري ځای دي کنه واستغفر لذنبك تبغ پخ پټواله غواړه د ګناه خپلنا نو ګناه د پیغمبر کوم دی ګناه د پیغمبر کوم دی دا خو زموږ عقیده ده چې پیغمبر پاک وي د ګناه نه صغائر کبائر قبل النبوت بعد النبوت نا هو پاک دی نو استغفر لغواړه ولې بخشش غواړه بخشش کو الا غختې شي چې مان یو خبره صادره شي ګناه نو زه بخشش غواړم نو د پیغمبر نه کوم ګناه صادر شوه دی نعوذ بالله یو ته نه صادر شوه علماء جواب کوي طالبانو علماء جواب کوي دین سغای قبل النبوت دی یو جواب دار بل پکې جواب کوي دین مراد سده ترک اولاد دویم جواب ترک اولاد شوی ته نه دی خو ته غواړه ترک اولاد دریم جواب کوي دین زبد امت دی زم د امت مراد دی رسول پاک زم خوشته نه نو زم د امت مراد دی نور به کې چپی وی لګیا دي بزرګان علما لګیا دي لیکن صحیح جواب نه دی صحیح جواب قبلګار رحمت الله علیه بوي تاسو ځان پوهه کې طالبانو بیګا مې ځان سره سوچ کو مې د طالبانو د سلوي خره دي تکلیف ادا یو ځای د کول دا ټول تکلیف د دینه قربان شه ولی چې تاسو دکن اوس په تپو رب دې خوشاله شي ښا هغه دا دی چې استغفار په دوه قسمه دی طالبانو ځکه دا خبره استغفار په دوه قسمه دی یو استغفار د امتی دی ایو استغفار د پیغمبر دی استغفار د امتی سره استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا الله ما نه خو جرم شوه دی ما خو دې طالب ته بد خبره وکړه ما نه جرم شو ما د ته ضرر ورسو ما نه جرم شو ما ته غلا وکړه موبایل می پټ ک ما نه غلا وشو ما جرم وکړه یا الله ما ته بخنه وکړي یو استغفار د امتی دی دنه ګناه او شو نو دی وی یا الله تعالی ما تعفو کی نو موږ استغفر استغفر الله تکو اوس مؤمنان ډیر استغفار وای الله ورته عفو کی او پر دې حق نه بخي ګورخه او رسول پاک وای بهتر خیر الخطائین التوابون الى الله به تر د خطایانو نه چې خطا کوي دې هغه سړی دی چې ته توبه وباسي الله ته خطا در نه وشو توبه وباسه الله ته یو استغفار د امتی دی چې ما نه ګناه شوی دی یا الله مجرم يم اقرار کوم تا ته شپه رس کې را نه ګناه کیږي مجرم يم واستغفار وام تا ته چې بخنه راته وکي پرده را باندې واچي تر مې پټو ساتي الله توام کنه ولي ګنا را نشوي ده کنه د دې وجنه یو استغفار د پیغمبر دی استغفار د پیغمبر پیغمبر وای انی لا استغفر الله کل یوم 100 مره زه هر ورځ الله له استغفار وام سلزله سلزله استغفار وام نو د پیغمبر ګناه نشته نو استغفار د سن غواړي نو استغفار طالبان او پیجنې استغفار د غفر نه دی غفر وای پټوالی تا غفر وای پټوالی تا یا الله ما پټو ساتي د ګنا نه استغفار د پیغمبر دا مطلب یا الله ما پټو ساتي د عذاب د ګنا نه استغفار د پیغمبر دا مطلب یا الله استغفر الله ز پټواله غواړم په الله سره د سنا د ګنا نه یا الله ما ګنا ملاو مکه ما د ګنا نه لری وساتي نو الله پیغمبر لری ساتل لري کنه لری ساتل لري او سوال کوي بل حدیث بدال لري اللهم باعد بيني يا الله زما اللهم باعد بيني وبين خطاياي یا الله بود راولی په مابین زما ا د خطایو زما کې کما باعدت بین المشرق والمغرب لکه چې خطر بعد راغلی په مابین د مشرق او د مغرب کې دومره به د خطایو نه لري او ساتي نو لري ساتل دي لري ساتل پاک ساتل معصوم د ګنا نه هو شوي معصوم د ګنا نه استغفار د غفر نه دي غفر وای پټوالی ته الله پټ ساتل د ګنا نه او مونږه تاسو مجرمان یو نو الله تعالی ته یا الله ما پټ ساتي د عذاب د ګنا نه کړه مې د ګنا اقرار کوم خدایا تا ته اقرار کوم الله ته غفار ته عالم زه مجرم يم زه ګناګار يم او الله ما پټو ساتي د عذاب د ګنا نه پوښي په وي نو استغفار د امتی سره بخشش غختل د عذاب د ګنا نه استغفار د پیغمبر سره بخشش غختل پټوال غختل د ګنا ملاوي دونه چې ما ګنا ملاو نه کې ګنا نه مې پټو ساتي نو الله پټ ساتل هر پیغمبر کنا ادا عقیده د اهل سنت والجماعت ته چې الله پیغمبر پټ ساتي د ګنا نه پټ ساتل دي ما تقدم من ذنبك وما تاخر هغه چې مقدمي د ګنا نه وما تاخر مؤخر د ګنا نه الله پټ ساتل دي ما تقدم وما تاخر الله دواړه پټ ساتل دي نو استغفار په دوه قسمه دي یو استغفار د امتی دي یو استغفار د پیغمبر دي او استغفار مشتق د څه نه دي د غفر نه دي استغفار مشتق د څه نه دي د غفر نه دي غفر وای پټوالی تا نو موږ سوال کو یا الله ما پټو ساتي د عذاب د ګنا نه زه مجرم يم خدایا ما پټو ساتي د عذاب د ګنا نه او پیغمبر استغفار غواړي اني لا استغفر الله كل ما كل يوم 70 مره ویل دي او 100 مره دوه حدیث راغلي دي سلزله او یا زله نو ما پټو ساتي د ګنا نه نو الله پټ ساتل لري او دا نور دوابونه مخدوش شو کنه هغه ترک اولاد امت ذنبو قبل النبوت بعد النبوت دا مخدوش اصل جواب دا دی ښا غیب اصل جواب کوخه او دا داسې جواب سړي دا اړو داسې خوشاله شي ری خوشاله شي په دې باندې رښتیا وایي دا یو نقطه په یو لاک روپۍ ارزانه ده کنه خو چې څوک پوهیږي ګوره ښه کما قلت لس زر او قرور یو دي دا خيار خلق ولا دا دا علما ولا دا من نقطه ده او دا د خدای ستاسو لکه راوي یاد دي کې درته چیر درنه نشي استغفار او پیجنې نو دلته کې الله تعالی استغفار فآیاتنا د الله تعالی کې بغیر سلطان بيد حجتنا فی ابطال آیات الله جګړه کوي په باطلولو د آیاتونو معجزې نشانه آیاتونو د قران درې واړه مراد دي ښا بغیر سلطان بيد حجت اتاهم راجه اتاهم چراغلی دیتا دا آیاتونه اتاهم راغلی دیتا ان فی صدورهم نشته د پسینو نه دی کې الا کبر تکبر دی کبر لوی ده کبر لوی ته وای د دې په لړ کې لوی ده ښا نو دا دې په لړ کې لوی ده ما هم ببالغی نه رسیدون کی ببالغی هي رسیدون کی په دې کبر سره په دې کبر سره خو ته نه رسې فاستعذ بالله پناوړ په الله تعالی سره من الكبر د تکبرنا د لوی نه پناوړ لوی خو الله سره خای احد صمد منان بادشاہ د کل جهان ملک جن انسان د په لوی سره ستای صفات تعالی رخای صفات خو الله سره خای ملک جن انسان دی په لوی سره ستای دې سره ابتداء اند اکبر من خلق الناس دا لوی دې پیدا کول د خلقونه دا لوی دې پیدا کول د خلقونه مره ثانیه ذکران کار دې ولكن اکثرهم ولكن اکثر الناس لا يعلمون لكن اکثر د خلقونه لا يعلمون دې نه پوي فهم کل اعما دې وړاندې دي هرم پړي وسکه وي ړون په دیو باندې څه کوي نړون سره په دیوې څه کوي وما يستوي الاعمى برابر نه دی اعمى کافر والبصير مسلمان روغ مسلمان لیدون کې دی د ارثوینی کائنات د الله په توحید دال کوي والذین آمنوا کتان چې ایمان راړ عمل صالح کوي وللمسیء او الزام زائده لخوا نه مشرک لا ريب فيها في اتيانها في دلائلها في بيانها ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لكن اكثر الناس والجن لا يؤمنون ايمان نرالي بقيام الساعه په قيام القيامه في قيامة برازي ارمان بكوي بيا بیا نو لا وبلیدا دا اوس ورته ثمره د ما قبل خلاصه د ما قبل وایخه چې د قیامت تکلیف نه بچ کیږي د قیامت د عذاب نه بچ کیږي په سره په بلنو د الله سره یو الله بلا الله بلا بس هر وخت الله بلا تکلیف د قیامت بس بچ بیت نو دا ورته ما ثمره د ما قبل آیاتون وای وقال ربكم وای رب تاسو ادعوني بلیما ادعوني مفرد دک جمع ده ها جمع ده ها ادعوني بلیما په جمع باندې ادعوني بلیما په جمع نو جمع دوا ارجاء ده د پاره د قبول دا موږ ولې دوا کو په جمع الله تعالی ستاسو وجه نه زما دوا قبول د دې د وجه نه د دوا قبول کی ادعوني بلیما فجمع استجب لكم زب قبول کوم تاسو لرا ما نه غواړی ما بلی بل څوک باندې بلی نه برا سره بل شریکه ما بلی بس الله بلی رو بس الله تعالی بلی ښا نو بلی په حوایجو کې اما یجیب المضطر اذا دعا ويشك السوء اغه آیاتونه مخه تراړه بلای الله تعالی به تکلیف د بکې ادعوني بلای ما استجب لكم نذب قبول کوم تاسو لا نو دعا فرض ده په قران سره فرض ده پوه شئ کنه بلی خو کافر کیږي فرضیت په قران ده بلی نه ده الله پوه شئ باقی دمه باندې دعا په هيئت اجتماعي باندې دا څنګه ده ندی ته مو فرض وایا مو واجب وایا او مور ته سنت وایا مستحب ورته وایا فقها فیصله کړی دا دی فیصله د فقها ته بده مستحب د علما ده دا مستحب ده په جمع موږ موږ په دوا کو کنه دا مستحب د علما استحباب ته رسول ولې ډیر خلک دغې نه کوي بیا خو ګناګاری کې کته سنت وای نه نه سنت دا نه فرض دا نه واجب دا دا مستحب ده دغه دوا او بدل د الله فرض دي بدل د الله فرض دي دعا کې الله بلا نو کتی په جمع او کې نو ګناه نشته دی وای دا بدعت دی ولې وای دلیل ولې نشته دی بدعت څه ته وای چې په دین کې داغي مخکې د غنی تیر شوی څه اصل ني نو دې اصل نشته په دین کې په دې هي اکثره دا ته چې ناتي دعا کې په دې هيئت سره اصل نه دی تیر شوی نو موږ ته باندې خدای مشکا شریف کوی تا دې خدای مشکا شریف ته ورسې خدای در باندې مشکا شریف مشکا شریف راړي دو حدیث در تخیم یو حدیث رسول پاک د اختر نه په جمع دعا وکړه د واجب نه پسې وکړه کنه په جمع باندې استسقا مسکی دعا وکړه د سنتو نه پس وکنه د واجب نه پس وکړه د سنتو نه پس وکړه او پیغمبر یو ځل چې فعلو کې امت د پاره اغا جائز دی ابراهيم عليه السلام یو سخه علال کړي دی ملمنولا موږ ټول ملمنولا اوس ګډو سخي او چرغان علالو کنا په نیت د غیر الله باندې تمام علم راضی د غیر الله په نیت چرګ لالو دا خو د غیر الله نیت ته په کار راځي چې ته کافر شې ته مشرک شې نه مشرک کېږي نه کافر کېږي ولی فعل د ابراهيم عليه السلام الته موجود دی دلته فعل د رسول پاک موجود دی دواي کړي د پجما دلته د سنتو نه پس کړي د استسقام وکي اصل ولا موجود دی او تاته خو بشا منصور کې نشو کوله بل ځای کې خو نه شو کولی اصل موجود شو بدعت ویل ورته ناجایز بدعت ویل ورته ناجایز ناجایز مو عبادت ست نکبخت دین سو مراتب د فرض واجب سنت مستحب د خدای نه یره وکا بس دا بیان سوچو د خدای نه یره وکا سوچ پیوکا امام شافعی رحمت الله علیه لیکي یو دغه لا صورت وی بدعت حسنه ده یو بدعت سیئه ده امام شافعي لوی سره ده کنه ها امام دی وی کته ولایان پری دی امام خبره کو امام سوی یو بدعت حسنه ده یو بدعت سیئه ده حضرت عمر وی هذه نعمت البدعه دا می خو بدعت جوړ کو چې په جمع می دا تراوی مقرر کړی دا جمع باندې تراوی حضرت عمر مقرر کړی ښا نو بیا سوی هذه نعمت البدعه دا می خو بدعت مقرر نو که خو بدعت نه وین حضرت عمر به نه وی کنه اوس حضرت عمر ته بدعتي وای کنه هدي بدعت نه پاک دی پاک نغته بیا بدعتي وای بیا خدام وای قران داوم بدعت دی دي کې زور زیر دي داوم بدعتي قران دی دا زور زیر خو په زمانه د اصحابانو کې نو دا حجاج کړی دي نو بدعت حسنه او سیئه او پیجنې جمعات کې او داس کول دا بدعت حسنه ده امام پس نیت تړل دا بدعت حسنه ده ډیر سيزونه دي زبر توام چې ټول بدعت حسنه او کې راضي او دین ده کوي خدای پاک دې موږ تاسو توفیق راکړي امام شافعي خبره د حضرت عمر خبره اکته ملایان پرې دې ارسه ته بدعت وای پویږي نه ارسه ته بدعت وای ښا نوې ترجمه شارف الدین سے بلی ګلا علما وی دا بدعت ده او ټول په ترجمه په قران کې لیکل ده کنه هغه چې اول تفسیر وکړ په فارسی کې وی دا بدعت ده علماء شور جوړ کړ علماء شور جوړ یې غنور ته باندې په شور جوړ کیته اوس ټول په دې کې بدعت کې دی یاد کنا تو بدعت کې زو بدعت کې دا لیکلې نه بدعت بدعت بویا یو بدعت سیئه ده یو بدعت حسنه ده بدعت حسنه ده ده چې اغا د دین د تقوت د پاره د دین د پاره هغه کوا هغه کوا او دس په جمعات طالبان چې جمعات کې او دس نه کوي کوم ځای وکړي لې کور شته دی دا بدعت ده کنه جمعات کې او دس کول ټول خلک کوي کنه اشا کورونه شته هم کوي دا یا ساتي دین واسع دی د مولایان را تنګي خدای دې دې پوهه کې خدای دې ولا پوهه ورکي خدای دې په علم باندې پوهه کې خدای دې په دې مشکات پوهه کې نور څه پرې ده دې خدای په مشکات پوهه کې یا دعا خذي وي دوا د جمع د مسلمانانو تر او غاړي خذي ولي کثرت له دومره اعتبار دی ادعوني پر دې سره دا مسلې تیر شوې دي که څوک کوي کوي دي زما مې دوا ډو کوی مخ مسلمان یا ځکه له کلام ځان سره دای دوا باندې خبرې کوي زما ما ډو کوی مخ کافر کیږه ما اوس به خلک کافر کیږي د دین نه به انکار کوي د قران نه به انکار کوي ته دعا کې لګیاي خلک وای قران نه منو پیغمبر نه منو هغه بل بل سوای خدای دې خلک د کفر نه بچ کیوي دین اسا الدین سال دین اسان دی زمونږ امام سی وای یو کم سل علامه د سړی کې د کفر یو پکې د اسلامي تی دین تراواله زمونږ مذهب دا وای چا کړی دا دعا معنا ابن جرير په تفاسیرو کې او مبسوط کړی دا په فقهاو کې دعا نه انکار کوي ښا دعا نه انکار کوي نو سید خلون جهنم داخلي زړه چې وبګردوم دې جهنم کې ذلیلا ذلیل به کوم الله بلی تعلق د الله سره الله بلی یا الله او یا رحمان او یا رحیم وای ځان تر دلیل عقلی ورته وی الذي الله الذي الله غذا ته ګرځولې تا ته لشپا لتسكنوا شي آرام ونتي في پای کې والنهار رد مبصرا واضحه نو د شپې آرام کوي طالبان ګرځي زراشم دای ګرځي خانه یو لږ بجې دی ګرځي دا ونیک وخت ود شي والنهار مبصرا ان الله لذو فضل الله صاحب د فضل له خلق باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لكن اکثر د خلق نه شکر نو باسي ذالکم الله ربکم دا الله رب تاسو خالق کل شی خالق دار شی دی الله خلقکم وما تعملون الله خالق کل شی ومعتدله او خوارج رد راغه لا اله الا هو سمرد ما قبل شو لا اله الا هو نشته معبود موجود الا هو غیر ددنه فانا توفكون کوم طرف ته ګرځول شي د ایمان نه فانا توفكون تکذیب کوي تاسو په کثرې سره تکذیب دی او په فتحې سره ګرځیدل دي کوم ته ګرځي کوم په تکذیب کوي کذالک یوفق دانګ ګرځول شي اړول شي ګرځول شي هغه کسان کانو بیا آیات الله یجحدون چې دې دې پایاتونو د الله انکار کوي الله الذي دلیل توحید عقلی چې بیا بادشاہ خلی ته وی تخسته کس په ما خسته هغه بال تکوم درته وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من السماء او رزق درکې تعالی د طیباتنا قاخری ذالکم الله ربکم دا الله رب ساتو دې مربي پالون کې ساتو دې وګوره برکت دا الله تا تبارک الله برکت دی هنده دی الله دا دی وای متعدی معنا کوي ښا لازمی معنا خدا تی متعدی کو شاه ولی الله تی ویلی متعدی معنا کو برکت دی هنده دی الله اسمان له برکت ورکړي زمکه لا نور لا شمس لا قمر لا انسان لا انسان له د ټولو نه زیات برکت ورکړي دی ولی دا شمس او قمر او اسمان زمکه د د مسخر کړی دي د له د ټولو نه زیات برکت ورکړي تبارک الله برکت دې هم د الله تعالی رب العالمین چې په مربي پالون کې تمام مخلوقات دي او ول حي د الله تعالی حي بذاته دي حیات ورکی دی غیره لرا حی بذاته دی دائما حیات ورکی لغیره لا لا اله الا هو نشته معبود موجود الا هو فدعوه بلید الله تعالی لمخلصین لو الدين چې خالص کوونکی د لره د دین بس یو الله بلیخه یو الله بلی الله تاجت او وایا الله قبلی لو الدين مخلصین لو الدين خالص کوونکی د لره د دین الله لره دین کو الحمدلله صفات کامله خاص د پاره د الله تعالی دی رب العالمین چې پالون رب العالمین چې پالون کې د تمام مخلوقات دی اوس ورته دلیل عقلی بل وای سابق دلایل درې وی ختم شو کنه دلته کې دلایل درې شروع کوي قل ورته وای دی رسول پاک ته وی ته زموږ خدایانو لنه معنی درې سو شپې ته ډېر خدایان دي دا ولنه معنی نو قل ورته وای انی نهیت زمانه شویم لپاره رب العالمین دا تابعدار هم لپاره د امر راته شوی دی وهو وهو الذي عقل دلیل دا الله غذات خلقکم چې پیدا کړي تاسو من تراب د خاور د انسان په ذات کې دلیل توحید ثم من نطفه بیا د نطفه په اعتبار د ذریت سره ثم من علقه بیا د ټوټې دی ویننه ثم يخرجكم بیا خارج کی تاسو من بطون امهاتکم د ګیرو د میندو نه طفلن په دیال کې ماشومان څه نه پیژنې بوډا شوی بس هرم تورته دي بوډا شوی ومنکم بعض تاسو نه منغلی یتوفا یوفات کړي من قبل په خوا د بلوغنا الکوالی کی ماشوم والی کی وفات شي ولتبلغوا اذا پاره تاسو ورغي اجل مسمى او بعض تاسو نه غلي چې ورته نیټه معلومه معلومه تا هغه شپیته کالی سل کالی اتیا کالی هغه ته ورسی او ولعلکم تعقلون د پاره کې تعقل چې تاسو پوه شئ چې دل دی الله څخه دی په ماشوموالي کې په ځواني کې په بوډاوالي کې تل چا څخه دی الله څخه دی هو الذي دا الله غذات يحيي جوند کول کوي موت مرول کوي پیدا قدوا امرن پاو کې اراده وکړي او اراده وکړي او کار فیوجد موجود شي الم ترى تنوري شکایت هغه کسانو ته یجادلون چې جګړې پایاتونه د الله تعالی کې ان یو طرفون کوم طرف ته ګرځول شي د حق نه شکایت الذين كان كذبوا چې تکذیب کوي بل کتاب په کتاب باندې وبما ارسلنا به په کتابونو چې مالک په ایمان رسولنا رسولان چرته دی او خدایان کنتم تشركون کتاب شرکون من دون الله ما سوا الله تعالی نه قالو بو اذا کافران دلوا عنا رکشو زمنګ او یغه خو نشته دی نو بیا به وي بل لم ندو بل لم نكن بل نو موږ ندعو چې موږ بل من قبل شيئا فخوا یو خدای شيئا یو خدای یو اله موږ ته شي نو بللې یو اله نو بللې شي نه مراد اله ده كذلك دارنګ يدل الله الكافرين گمراه کی الله تعالی کافران ذالکم دا عذاب بما كنتم فسبب دای تفرحون چې تاسو به تکبر کو تمر تم رحون تاسو به تفرحون خوشالي کولا پزمکه کې تفرحون خوشالي با کولا په دې کفر کې خوشالي کې الله کافران په دې شرک کې کفر کې يهوديت نصرانيت یقال لهم ابد شریته ادخلوا ابواب جهنم داخليږي دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به په دې دوزخ کې ولې کفر کې همیشه وي فبئس مثوى المتکبرین بس زائل د پاره د متکبرین دا زائل متکبرین د کفر جهنم رسول پاک تعالی وی فصبر ته صبر کوا دای که بدر دوی ضرر رسي تکلیف کوي فصبر علی ایذائهم صبر کوه په ضرر د ایمان ان وعد الله حق وعد الله حق ده بالنصرت په مصرف سره او په هلاک د دې سره اما نوري انك كثيرو خمسات بعض الذي بعض هغه عذاب نعدهم جو وعدكم دې سره يوم بدر په بدر کې او نتوفينك يا وفات کوم تعالی را منهم بعض دین من غدی قصصنا علیک چې ما قصه بیان کړې پتا باندې بعض ومنهم بعض دین من غدی لم نقصص علیک چې ما قصه نه بیان کړې دغه پیغمبرانو پتا باندې بعض رسولانو ویش پیغمبران پنځه ویش کثیر راغلي دي وما كان لرسول ان دي مناسب یو رسول لره ان یاتی بی آیت جرات لږ په یو نشانه معجزه سره الا باذن الله مگر په اذن الله اوس ورته دلایل وای د توحید عقلی الله الذي الله غذا تجعل لكم الانعام ګرځول تعالی چارپای مسخرات تابدار لترکبو چې سوريږي تاسو منا بعض پدې سارو باندې سوريږي خوخان غيان میخ باندې سوريږي ومنها تاكلون او بعض دا ان تاسو خوري په قوا ان تاسو خوري هغه بدن باندې فائدہ اخلي او دا غي په نورو په باندې فائدہ اخلي ولکم تاسو لره فی یا په دې چار پایو کې منافع منافع دي په تجارت سره منافع دي په تجارت سره په پایو سره په ویختو سره سرمنو سره ولتبلغوا عليها چې ورسي تاسو عليها په دې چار پایو باندې حاجتن اغه کارتا په بیړو باندې دې ځای پوری شو پوری چت ته ورسې یو ګنټه کې سیکل در څخه موټر سیکل نیمه ګنټه کې بال ته ورسې سبا پر جانګيري را تاويږي دې ځای ته لاند لړشه الله وي تاسو د فائدې لپاره ويريكم آياتي خيتاس آياتنا د قدرت د توحید فأي آيات الله كم د آياتنا د الله تعالی نه تنکرون تاسو انکار کوئ دې آیاتونو ته وګورئ دې دلایل ته وګورئ تخفیف دنیوي له وګوره کنه چاپی راوګرځه افلم یسیرو الی نګری فی الارض پزما کې فینظروا نظروا کې کیف کان عاقبت الذین سمع عاقبت دا کسانو نتیجه ثمره دا کسانو من قبل چې په خوا دین کانو اکثر منهم اکثر دینا واشد قوتا او محکم کلکو د جهاد د قوتنا واشد قوتا سخو په قوت د بدنونو کې دور پهلوانان پهلوانو طالبانو اریان مشعادیان فرعونیان سمودیان واثار الارض پاړول د زمکه کې زمکه کې اړول قصور به جوړول بنگلي به جوړول له یو لسه ته چا جوړ کی وي دا چلو شو غیبه د وچو غټو نه لسه ته چا جوړول ښا فما اغنا نو لر نک عنهم دین ما کانو هغه هنر ما عبارت د هنر نه لخه ما هغه هنر کانو یکسبون چې کسب کو غټو کې به کورونه جوړول او د غټو نه به بنگلي جوړول لس شل شل چتا دیر دیر چتا وچو غټو نه خانه لاته غټي خيارانو کا قربان دين باندې عندهم چې دې تر من العلم د علمنا علم عقل انر علم سره انر عقل بما عندهم من العلم هو العلم والعقل والهنر چې علم او عقل او هنر په موږ له دا ډیر دی زموږ دا هنر ته وګوره په غرب کې به سورې کو هغه کې به کورونه جوړو لارې به جوړولې لارې به پکې جوړولې نقش نقاش چغي به والي یا کوه لنا ان كنا ظالمين فلما راوا باسنا کجلو دی له عذاب زما قالوا وی به آمنا بالله من ایمان را په الله وحده په حال کون دا الله کې چې لا شریک دی وکفرنا موږ منکر یو بما كنا پاغه چې موږ به پای باندې مشرکون موږ شرک کو موږ داینه منکر یو نو طالبانو دغه وقیمان منزورې ده دې ټول ویل کنه د دې آیات ته وګوره قالوا آمنا بالله موږ ایمان راړې په الله وحده او په الله لا خالقون د الله کې لا شریک دی د ایمان دغه وخت فائدہ ورکوله دا هغه آیات او دا ځای برابر شه لا يؤمنون به قبل موته هر کافر ایمان راړي په خوا د مرخ پلنا یو او دویم فرعون ایمان راړ آمنت برب موسی وهارون ما ایمان راوړې پر عبد موسی د هارون ایمان اختیاری منظور دی نه استراری ایمان اختیاری منظور دی په استرار کې په سختۍ کې بیان کیږي ښا دې دې ته وګورئ دا آیات دلیل دی دی چې ایمان د کافر نه منظور دی هر کافر ایمان راړي نا منظور دی ښا هر نا منظور دی فلا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا امنګ منکر یو کافران یو یعنی منکر یو بما كنا هغه چې موږ به هغه سره مشرکون الله سره شریک جوړو فلم یکو ينفعهم نو دې چې نه په ور کولې ته ایمانم ایمان دې لما راو باسنار کړي چې دې عذاب زما بیا ولته نه فور نکړه یو استثناء ته کو الا قوم یونس هغه به نه مستثنا کیخه ځکه الله هغه مستثنا کړی دی دا استثناء ولې کړی طالبانو دا استثناء مو چې کړی دا الله د خپل قدرت د پاره چې ګور راوستون کې د عذاب زیم اړون کې واپس کون کې د عذاب زیم راولم زه ابو زمیم ذ الا قوم یونس تو ګورا هغه عذاب ولید راغه نو الله ته توبه وباسلا او جړا واړو لوی په مګه پریوتل نو الله ته غ عذاب واړو نو دا الله خی چې راوستون کې د عذابم زیم خو اړون کې واپس کون کې د عذاب زیم دا خدي کې کوي دا الا قوم یونس دې د پاره ویل ښا دا یې کوي چې دې دواړه قدرت ومني او ته دراتلو قدرت مني نو د منکول قدرت نه مني نه دواړه به مني والقدر خيره وشره من الله دا به دواړه مني دا د دې د پاره الله قوم یون سنت الله دا طریقه د الله تعالی التي قد خلت تیر شو فی عبادی پد خسرا وخسرا زیان من شو دغه وخت کې چې عذاب ولد هنالک دغه مکان زمان دغه مکان او زمان کې الکافرون ذالک الوقت په دغه وخت کې کافران شو سورت مومن ته وی طالبانو سورت مومن ورته وی او سورت په فضیلت ته دی کې سورت غافر ورته وی غافر ذنب قابل التوب په دې نمونه ډیر دي د قل هو الله احد دولس نمونه دي بعضی سورت لا نمونه زیاتی دا دلالت کوي په فضیلت د مسما باندې چې دې صورت کې کمال شته وایي نو صورت مؤمن کې کلک شي ایمان راړه اداسې مؤمن شه لکه حزقیل ته وګوره هر ځای کې چې کلک شه لکه حزقیل ته وګوره نو تو وګوره چې الله پتا باندې کوم دی سورته سجده ته فضیلت د سورته سجده فضیلت د سورته سجده ډیر دی سجده ورته وای سجده لګوي الله تعالی ته ادعوا ربکم بلې رخل سجده لګوي الله ته په سجده باندې قربت ملاويږي هر وخت منځونه کوي نفلونه کوي الله تعالی قربت ملاویږي د دې صورت ربط تما قبل سره کم دی د دې ځای سره یو ګورخه فلم ينفع ایمانهم نفوا نرګه کافران ته ایمان راړل اوس ایمان راړی او منې سیده ولګوي الله تا قیامت کې بیا سیده نشي لګول وردا مؤمنان مټول په سیده پریو دي حدیث کې راځي ادا کافر وداسې لرګې شي دې بسیده باندې نشي پریوته سیدی لګوي الله تعالی تا که په جاهلیت لګولې جاهل له وسړې نو ګناګار صح مجرم دی او که عقیدتن لګولې نو کافر دی که عقیدتن لګولې مشرک دی کافر دی بیا کا دا یا ساتي چې غیر الله تسید کوم کافر دی پیغمبر وای که سید غیر الله ته جایز وا ما به خود ته امر کړو چې سید کوی خاوندانو ته تاسو باندې دومره حق دی چې دای ته سجده کوي لیکن غیر الله ته سجده بيد الله نه پیغمبر ته ولی ته بل چا ته سجده ناجائز ده سجده بچاته لګي الله ته یو الله ته نو سجده غیر لګوي الله ته سجده کې ډېر لوی قربت ته طالبانو او په سجده الله خوشالي فلم يكن ينفعهم ايمانهم بیا باندې سي دین لګي کافر به سي د قیامت کې نشي لګولې ولې دنیا کې نه ولا ګولې کنه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله الذي نزل الكتاب چې نازل کړی د کتاب الرحمن بتفصيل آياته عربيا په تفصيل آياتونو په عربی باندې الرحيم باعطاء التوفيق لعاملها توفيق ورکړي عامل د کتاب لا په یو یاد باندې یو حکم باندې یو مسله باندې عمل وکړي حمیم الله عالم دې په مراد خپل سره حی او میم دی وی حی حبل او میم متین حبل متین رسای مضبوطه مسلمانان ټول یو شي د دنیا کافر تاسو ته نشي کته او په قران یو شي کافر اول مسلمانان ټوټي کړی دي انو حکومت کوي کنه وای کافر دا منسوبه ده وای دی جګړه وګو دی ټوټي کوي نو بیا په حکومت کوي فرعون وجعل اعلی شيعا اله حکومت کړي چې قوم شیخ فرقي فرقي کنو بیا په حکومت کو د کافروم دا منسوبه ده د فرعون نه زده کړي راخه چې مسلمانانو یو کېدل پکار دي دا فروعي اختلافات ختمول پکار دي اعتقاد دی الله د مسلمانانو ټول کلک ساتي کلک مؤمنان دی الله ساتي فروعي اختلاف باندې دومره خبر رسول هغه ځای ته چې مسلمان ته کافر وای مشرک وای دا ناجایز دی ښا خدای به تاسو کې د مسلم حدیث ته حی حبل میم متین حیا او یا حی حیات باطن حی حیات او حیات الباطن حیات باطن دی حی اسمانه مرمز سره حیات الباطن حیات باطن امیم ملاحت الظاهر صفائی د ظاهر ظاهر بدل صفا کوي تنزيل من الرحمن دا منزل له د جانب الرحمن چې رحمان دی بالنعم الظاهره الرحيم بالنعم الباطنه رحيم دې په نعمتونو باطنه او باندې رحمان دې په دنیا کې رحيم دې په آخرت کې هغه په لګو کتابن آیاتونه د کتاب دی فصلت دی مفصل شوی دی بالامر والنهي والحلال والحرام والدلائل العقليه والنقليه آیات آیاتونه دی کو قران عربی مقرو دی په عربی جبه سره ملفوظ دی په عربی جبه سره لقوم يعلمون هغه قوم چې تصدیق کوي علم دو قسمه تصور او تصدیق لقوم يعلمون چې تصدیق کوي په دې آیاتونو باندې حجاب حائل لحجاب له فعمل تعمل کو اننا عاملون من عمل کون کی بحالتنا فحال خلبانی تعمل کو په خپل طریقه امن به عمل کو په خپل طریقه قل ورته وایا نه انما انا بشر فتیذر دغه بشر مثلکم په مثل تاسو یوحى الی فرق مدار جوای کول شی الی ماتا هغه وحداده انما الهکم اله واحد معبود تاسو معبود لا شریک دی معبود تاسو معبود لا شریک دی ما ته خدا وحی کیږي اراته وای فاستقیمو الی قائم وسی تاسو الی په دی باندې واستغفروا او طلب د بخشش کوي دی الله تعالی نه بخشش غواړي دی الله نه فویل المشرکین عذاب د پاره د مشرکانو عذاب د مشرکانو دی بخشش نه غواړي لا انما الهکم اله واحد منکر دی بخشش نه غواړي منکر دی دا لا اله نه نو ویل للمشرکین عذاب د مشرکانو لره تخفیف شو مشرکان سوق دي الذين هاكثان لا ياتون الزکات چې نو ورکه یغي زکات زکات نو ورکه نو تو ورته مشرک ویل شي نه تو ورته کافر ویل شي نه ور دې دا ته وګورې کړه هغه زکات نو ورکه تو ورته کافر نشي ویلې بالکل هغه کال کې زکات شل کال کې زکات نه ور کړو کافر ورته نشي له ګناهګار ورته وای ها زمونږ مذهب کې دا فائدہ اسلام دی ته لا یوتون الزکات فویل للمشرکین عذاب مشرکان لا مشرکان شاته وي هم الذين هغه کسان لا یاتون الزکات چې غي نور کوي زکات هم الاخرت کافرون ادي په اخرت باندې کافر وي نو کافرت نه مني نو کافر شو اته زکات نور کوي نو کافر نه دي او کافرت نه مني نو کافر شو ګور دوه ټکو کې وګوره دی په که زکات نه ورګي ګناګار دی او که اخیرت نه مني مشرک ته کافر شي بیا بیا حکم په ولو دویم دا ده دویمه معنا کوي وي لا مشرکان کسانی لا یاتون کلمه الزکا راتلنه کې کلمې د پاکوالی ته لا اله الا الله دا کلمه د پاکوالی ده دا مشرک پاکي کافر پاکي لا یاتون کلمه الزکات راتل نه کوي کلمه د پاکوالی ته کلمه د پاکوالی ده لا اله الا الله هم بالاخره دې په اخرت کافرون کافران دي بشارت ان الذين امنوا كان چې ایمان راوړ کلمه وای ایمان ټول وعمل الصالحات عمل کې صالح لري د پاره اجر غیر ممنون اجر نه خلاص شوی نه قطع کړی شوی نه خلاصې دن کې اجر دې نه خلاصې دن کې ښا قل ورته وایا اين انبئكم دلیل عقلی دې په توحید ښا او نبئكم خبركم تاسو له انکم قل ورته وایا انکم لتاسو زمکه پیدا کړه که شکل ول پیدا کړه که غرونه په کې پیدا کړی دی خو یې ذالکم الله ربکم دا پالون کې استاسو دی مربی استاسو دی دا دوره دي چې طالبانو شماري وجعل فيها غرزولې په دې ځما کې فيها په دې ځما کې رواسي غرونه جبال رافعات يوم السلسال پرز د منګل باندې نه پرز باندې ښا وجعل فيها غرذول پدې کې رواسي غرونه رافعيا لولو غرونه دي من فوقيا پورته د زمکنا دومره غرونه دي کنه طالبانو کې ټوته وګوري نور ته وګوري نور ته سريان مش غرونه هو د قال دولس میاشتې په واورې پاتې من فوقيا وبارکا برکته جوړلې دی علاقه کې بدا کیږي په دې علاقه کې بدا کیږي دی وطن کې بدا کیږي چرته ګوره وطنونو کې وطنونو کې ګوري لری لری وطنونه دي هغه وطنونو کې عجیب میوي دي عجیب خلق دي عجیب خوراک دي هغه کیږي نو دای ګرځولي د شورو پر وقدر فيها اقواتها اقوات فی اتمام اربعه ایام پتاملو پکاملولو د سلور ورځو کې دا سلور ورځې په پورا یومین دوره دی اغه احد اثنين احد اثنين او منګل ابد سلور ورځې شروع پوری ها اربعه ایام سواء للسائلین برابر د پاره د سوال کوونکو چې دا سلور ورځې پوروي که کمی وي زیات وي نه پورا سلور دی سواء للسائلین برابر دي د پاره سوال کوونکو چې پورا سلور دی وي درې نه وي پنځه نه وي سلور وي ښا ثم استوى الى السماء ثم استوى توجه وقصد ثم استوى توجه وقصد الى السماء الى تصوير السماء تصوير د اسمان ته وي دخان دا یو دخان لګیو بخارات وبو دخارات وبو لګیو مونته لکه وریدو وي دخان دا لکه دخان لګیدو بخارات الماء وهي ماده السماء والزبد ماده الارض وهي دخان ادا یو لګي غونته کو انو اسمانونه کړلو کته زمکه وګرځولا هغه لوی ملغرینه ته وکتله هغه ملغله را وشوي دا نو هغه ملغرینه کته زمکه جوړه شو او برتنا بخارات والو تل نو هغه اسمانونه شو هغه اسمانونه کړل ښا دا چې اسمانونه کړل عجيبه او یو اسمان نه و اسمان کړل ښا وې زمکه کړې او وې اسمانونه کړل و زمکه برست راځي و اسمانونه او و زمکه او کمالات د انسان حسي او معنوي لا وې ذکر کړل خطاق وی ګرځول دي اسمانونه لره سبع سماوات و اسمان فی یومین په دوه ورځې کې پنځشنبه او جمعه زیارت او جمعه یوما للفلک یو ورځ کې اسمانونه شو و یوما للکواکب او یو ورځ د کواکب شو یو ورځ د کواکب شو یو ورځ د اسمانونو شو نو سورہ دې شوي شپږ فقره دې شي ښا سلور غا ادو دا خالی په کې خالی سرکاري دی خالی سرکاري وای شي يوما للفلك ويوما لمادتها يوما للكواكب واوحى في كل سماء وحي قال الله پار اسمان کې امر هذا امر خپل دی اسمان کې ودا ملکی دا وی دا وی دا وی دا دا مخلوق دنیا مخلوق دې پکې هر اسمان کې هر اسمان کې الله امر وکړ هر اسمان کې خپل مخلوق یې طالبان مونږه تاسو ته خبر یو نه مونږه تاسو نه خبر الله خبر فغیمان وما يعلم جنود ربك الا هو اوس وی رجوم للشیاطین ذالکم دا تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر د عزیز او د علیم دا تدبیر دی د عزیز او د علیم هغه تقدیر کړی دی دا یې کړی تاسو دی خدایانو دی کې څه کړی ذوقیا دا په دې رد دی الله ولي دا واضح واضح وي تاسو خدایانو اسمان پیدا کړی دی کستوري کزمکا ها که فصلونه که غرونه که اوبو سی پیدا کړی او خیای کنه ام بیونی بعلم خبر را کوي په علم په دلیل سره ساز خدایانو څه پیدا کړی دي چې نه دي پیدا کړی هدي ورته پر من کو نه پروتي قربان د الله د توحید نه ګورخه دا سي رد پیو کو چې خو تاسو ساز خدایانو څه پیدا کړی دي هدي ورته چری وای قالو وی کافرانو په جواب کې قال قالو كل قوم لرسلهم وی هر قوم رسولانو ته لو شاء الله ربنا کرضا شی ول رب زمونږه دی ارسال د رسول لانزل ملائکه ننازل کړو ملائکه ملائکه به مونږ تراغلي وخه موږ تاسو نه منو تاسو بشر یې ا بشر موږ نه منو موږ ته ملک راغلو من عندي انما ان بما ارسل موږ پاج تاسو دې کلی شي به پایمان کافرون کافران تاسو خبره موږ نه منو تاسو بشر یې موږ د بشر خبره نه منو موږ ته ملائکه راغلي وي الله تعالی وی ګرځیتا کزمګه کې بشر اوسېدل نو بشر برابر کزمګه کې ملک اوسېدل ملک بر رسول الله تعالی جواب قران کړی دی ښا نو دای دومره د خره ځامن دي دا نه پیژنې کزمګه کې څوک اوسي بس به بشر اوسي نو بشر ورته راځي کنه او چې ملک راشي تاسو ویني ملک او تاسو سره ګرځي کرام الکاتبین تی ویني ته دی ویني نه بیا دراتلو نه څه فائدہ فاوس ورته وای تخفیف ور کوي فاما عادنا جعادان فاستكبروا اي تکبروا في الارض فرمای دم توحید او د رسالت نه د اخرت نه بغیر الحق برنا حق وقالوا من اشد منا قوه سو زیات زمنګ نه پکو زمنګ نه سو په پهلوانان نشته دا عادیان ډیر پهلوانان طالبان وښه دا د پهلوانانو کنه سریه چې دا مناربت لاس کې ونی غل لاس به وړل اطرخ کې به مناره ونی غل هغه ځای ته به وړل ظالم بچو لولي ګټان دا دا دا دا دغه ورته دا کرینونه ورته اړو څه شي نه دي دا کرین مې داسې اوچت کړو داسې به اطرخ کې ځان سره وړو وای شي ذات پهلوانانو دغه نذیر لم يخلق مثلها في البلاد الله وی دا چې پهلوانان ما په بلادو کې نه دي پیدا نو دوی وی من اشد منا قوتا اولم يروا الى نغور ان الله الذي الله غذات خلقهم چې پیدا کړی دی لره هو اشد منه دا الله سخت دی دینه زیات دی دینه په قوت کې وکانو بیااتنا وی پایاتنا ما باندې په الحیات الدنیا په حیات دنیا کې ول عذاب الاخرته اخامخ عذاب د اخرت اکبر لوی دی اخذا اشد اخذا منا اشد هم لا ينصرون دې امداد نشو کوله نو داسې به ونی سل نو لړه به کړل نو بر به وجنګول كانهم اعجاز نخل خاويه بس هغه مړ شو جبرئیل السلام په چغه واله اخو لرګې نو کو تک نو بل سنو هوا نه و او چغه و په داړې پړک چوچوي دو عذاب الهون العذاب دا سپکوالی بما كانوا يكسبون په سبب نه چې دې کسب کو ونجينا الذين نجات ورکا کسان لا صالح عليه السلام امومنان كانوا يتقون چې هغه تقوا کوونکی د کفر او د شرک نه تخفیف ورکي اخروی و یوم یحشر اعداء الله پارس کې چې جمع کوم دشمنان د الله تعالی الى النار اور تفهم یوزعون دی بیثار کې شوار کوي چې نور را ورثي لغونته صبر وکړه او نور را ورثي حتا اذا ما جاء حتا کې چې راشي دی دا مخکینی هرستنی راشي دی مخکینو ته یا او هاج راشي دی دوزخ سره لما شهدتم علينا ولي تاسو شاهدي کوي په منګ باندې ولي تاسو را سره نه سوځي قالو دی به وي انتقن الله الذي گویا نه کوم له الله هغه ذات انتق كل شيء چې گویا نه کړی دی هر یو شی هر یو شی هغه گویا نه کوي هو خلقکم دی الله پیدا کړی تاسو اول مره اول ځل کې ویل هي ترجعون ادي الله تعالی ته تاسو راځي کیږي با بیا راځي شي قیامت کې قیامت کې راځي کیږي الله تعالی ته وما كنتم نه تاسو تستترون چې تاسو پټ شي وما كنتم نه تاسو تستترون چې پټ شي اي شهاده چې شاهدیو کې بتا زبانه سمعکم غوګونه تاسو او ابصارکم سترګې تاسو وجلودکم اعضاء تاسو ولكن ظننتم لیکن تاسو ګمان کو په دنیا کې دې ته اشاره ده دا ګمان ظنکم ګمان تاسو دې الذي اغا ظننتم چې تاسو ګمان کو به ربکم پر خپل باندې ارداکم اهلککم هلاک کړی تاسو دې ګمان دې عقیدی دې ګمان دې عقیدی هلاک کړی فاسبعتم من الخاسرين نو وګرځي تاسو د زیان منو نه فدارین وګرځي دل پدارین کې د زیانونه الله وایي دای ته وای دي کافران وای یصبرو که تاسو صبر کوي او که نه کوي فنار مسون اور ځای تاسو د لهم فنار مسون لهم اور ځای د پاره دی وای یستعتبو کدی طلب د رجوع کوي دنیا ته وای یستعتبو کدی طلب د رجوع کوي دنیا ته چې موږ دنیا ته لړ شو دنیا ته بوزي فما هم من المعتبين دې دې راځي کې دن کې دنیا ته فقیدنا مقرر کړی لهم دی کافرانو له قرانا مرګری شیطانان قرانا شیطانان فزینوا لهم نقیس کړی دی تما هغه انکار ما عبارت تسره انکار نه ده ما هغه انکار بین ایدی مخکی قیامت چرته ده سړیا اخرت چرته ده جنت چرته ده وما خلفهم هغه چې رسولین من امر الدین د امر د دین نه دین په کې چاره وړه ده مخکی زور کو نه دین منی نه اخرت منی نه دنیا وحق عليهم القول ثابت شوی دی یعنی قول د عذاب فی امم فغومتونو کې قد خلت تیر شوی من قبل جهالت وقال الذين كفروا بما كان كافرون سبي لا تسمعوا لهذا القران وقف مكيدي دي قران تا وقف مكيدي ترى کوم چې ته قران ته کینې راځه وې تړې پرې شیخ بیا دا کوله تعالی سره درې راځه وګ مکیدا ته څوکي غل خوب ورش ملا تسمعوا لهذا القران مکیدې وګ مکیدې قران ته والغوفي اشور جوړ کې په خبرې بيهودا چې عمل کړل قبیح سزا ول ورکم خا سزا ول ورکم ذات قبیح سزا چې دی به توبه وباتي خانه قبیح سزا دی به توبه وباسي چې وای ذات اسوء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله دا جزاء د دشمنانو د الله تعالی ده النار چې اور ده لهم دیل رفیها دار الخلد پدی جن پدی دوزخ دار دا میشوالی دی کور دا همیشه به په دوزخ کې جزاء انجوزو جزاء ان جزاء ورکه جزاء بما كانوا يا آیاتنا یجعلون په سبب دای چې ودی په آیاتونو ما باندې یجعلون انکار کو دی انکار کو د آیاتونو نه وقال الذين كفروا او یا کسان چې کافرانو نجعله ما چې وګرځو مونږه دواړو لره تحت اقدامنا لاندې د قدمونو زمونږه چې په ودانګو د پاسه وګرځو په د پاسه ليكونا چې شي د دواړه فرقې من ال دواړه ډلې من الاسفلين د لاندې نه چې مونږ په د پاسه ټوپونه وو وګرځو دای مونږه گمراه کړو گمراه کړیو دې ته وګوري طالبانو ښا چری غلط ځای ته مدي دا دا دې ځای ته وګوري نو تاسو جون بالا ته کی چې مرګره ارته وی راځه تماشې لدو دغل ته لبي کی تماشې لدو زماینه تماشې زیه د نظم ولا خدای ولې نه یادو فاسق فاجر تماشا کوم تماشې مماشې مګوي ښا قران ته کی نه دې دې تماشا وکړي راشي او یاد وای یو سپاره وای تدبر وکا فکر دی وکا دی خیال بدلو خیال په دې نه بدلي خیال په تفکر بدليږي تفکر وکړان سره ښه ته پر دې سيزونو ته ګوري غلط سيزونو ته ګوري او سیل کې او دا زمون سیل دا سیل تفکر کوا فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ندی بلرشی انا بربادته بګوري لا لغو کې راضي ناجایز کې راضي ښا د فضل تماشه فضل لا دا بنګوري ازلانا دې دې ته وګوري ليكونا من الاسفلين دین دې خدای مونږ وساتي چې طالبانو لوی خلک یې کنه عباد الرحمن دې صفت سره مرو مرو کراما دای تیریږي په ډډه باندې هغه غا هغه پارټلای نه راځي دی بل پارټلای باندې دی بدل ته نه کار خلق لبي کوي خپل لبي غنا فذل شي دی لا له ولعب قران خو باطل لا ته د باطل تماشا کې اوس الله تعالی وای بشارت ورکي ښا ان الذين قالوا كثان شوي ربنا الله روز زمون الله دې شکر دې چې دای مونږ ویلې دی وی ان الذين قالوا ربنا الله رب زمون الله دې ثم استقاموا بیا قائم په دې عقیده باندې کلک تاسو مونږ دې الله کلک سات کلک دي کنه د مؤمنان خزي نر ماشومان واړه لوی زمیدار پویا نا پویا ټول په دې قائل دي چې ثم استقاموا بیا قائم دی په دې هغه چې ربنا الله ثم استقاموا کلک دي کنه که هر وطن کې که د کافر وطن کې ودي په دې عقیده کلک دی یو هغه چې کافری يهودي نصراني دهري شوی خو زما کلی کلی یو دهري د مثال په تور هغه اذا الله نه منم نو ندی منی کنه رضاړو کې اسوټه نه دی دی شل نه منی الله خو دې زمونږ الله دې دې نه مني ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا بیا دې کا او د استقاموا معنا درته کوم کنه استقامت څه ته وای نو ابو بکر صدیق معنا کوي رضی الله تعالی الله تشرکو بالله شیئا دا د ابو بکر صدیق معنا ده شرک نه کې الله تعالی سره دی او شيخه نو څوک موږ الله سره شریک جوړو یا چې الله سره په ذات او په صفاتو کې شریک ګرځول دي نو مسلمان ته ولې مشرک وای دا هو پتا باندې خبر راته خبر او پتا باندې تین کیږي حضرت عمر وای ان تستقيموا على الامر والنهي د استقامت معنی کوي چې ته قائم په امر او په نهي باندې امر کې او نهي کې یو غلط سرکړه یو غلط کار کوي بس کی پاسې درشي منکه دا د حضرت عمر معنا ده د دې آیات معنا د استقامت حضرت عمر کوي ان تستقيم على الامر والنهي راشه قران څنګه چې دا دا چې لنډ شي درمانه موږ په روزه لم کوی نه روزه وکړه ستاسو طالبان تاسو پوه شي وي یقینا ساته داسې کتاب سره لګیایو چې هر څه رانه یې کړی دی ښا موږ دې روزه مو یې را کړی دا داسې راځه په دې باندې روزه لنډه کا نال ته تیزونه چې خوب کې عجیب افاظ نه بیا على اعمال صالحه همیشه به اعمال صالحه کې ښه دوام په اعمال صالحه په دادري د لړېری استقامت لپاره یو تفسیر دی هغه ته تفسیر عرفان وای د هندستان کې یو مفتی مفتی سیب کړی دی ها مفتی حسن سیب د هندستان یو مفتی حسن صاحب دی هغه یو تفسیر کړی دی اسی دور تفسیر دی غټ هغه وی استقامت لپاره لش شروط دي اول شرط ته حفظ اللسان د غیبت باندې کې چا دویم سره اجتناب سوء الظن بدګمان به پچانه کې دریم ټوکی باندې کې طالبانو استقامت باندې نصیب کې ټوکی باندې کې څلورم غض البصر سترګې به کته ساتي ښا پینځم صدق اللسان دروغ به نه وای پینځم دا شپږم د خدای په لار کې مال خرج کول دا شپږم دي اوم اسراف بنه کې او اتم تکبر بنه کې او نهم مداومت په صلات همیشه به د موږ سو پابنه اللسم افراد تفرید دا اختلافات په معمولی خبرو دا افراد تفرید مکوا دا د استقامت لپاره غو لږ شرطونه ذکر کړی دي چې تبه استقامت به چې دا لږ شرطونه پتا کی او دا ځان سره تاته نو تبه استقامت تاسو پوه شئ تتنزل عليهم نو نازلېږي او په دې باندې ملائکه عند الموت او عند الخروج من القبور مرز غن کدن په وخت کې ورته ملائکه وي او په قبر نه راوځي نو ملائکه ورته وي الله تخافوا مې خفقېږي ولا تحزنوا مخفقېږي وابشروا بالجنه اللي غیر واخلي په جنت هغه در كنتم توعدون چې جنت هغه تاسو سره وعده کول شو په دنیا کې نحنو اولیاءکم ملائکی ورته وي موږ مرګري تاسو یو دوستان تاسو یو فل حیات الدنیا نو په دنیا کې وای تن کدن کې په حیات دنیا کې دنیا شو او فل اخره کا خیرت کې وای نه په اخرت کې مرګري یو ولکم تاسو لفیها په دې جنت کې ما تشتهي انفسکم هغه چې خواهش کوي نفسونه تاسو ولکم تاسو لر فیها په دې جنت کې ما تدعون هغه چې تاسو بلې خوري سکي دعا الى الله چې بلې الله تعالی ته بلنه کوي الله ته وعمل صالحا او عمل کوي صالحا خپل عمل صالح کوي بل ته بلنه کوي چې راشي وقال وای انني من المسلمين او وای دې زه مسلمانانو تابعدارانو نه يم زه تابعدار يم ولا تستوي الحسنه برابر نه الدعوه الحسنه مع السيئات برابر نه دعوت حسنه د سيئه ترى ولا الدعوه السيئه مع الحسنه انا برابر دعوت سيئه د خسته سره یو سړی تا ناکار ځای ته بوزي یو سړی د خدای ته بوزي دا دوړ دعوت برابر دي نه دي برابر خو اخلاق دي ته وي ښا دا هر چا له جواب ورکول ورزي او مور کو جواب ښا وما يلقى نور کې دا خوې خصلت الا الذين مگر اكثرون تصبروا چې صابران دي وما يلقاها نور کې دا خوې خصلت الصبر الا ذو حزن عظيم مگر صاحب دي سي لويتا چې څوک صبر کوي لوی جنت کې ولوي مقام الله غي لور کوي صابران الله وای ما ينزعنك رسول پاک ته وای کورته تا تا ان الشیطان د شیطان نزع وسوسه چې دې سړي خدا ته خبر او کړه داسې وکړه نګوري پی پیغمبر ته وسوسه راځي ښا شیطان دور آرامي دي پیغمبر ته اثر کوي ولید ته نخلاتيږي طالب ته نخلاتيږي ما تا ته کوم ځای خلاصي یو خان مونږ تا وسوسه چي ما ته خو زوځيږي زما مست نه قبليږي زبې کوم زه د سره باس نه کوم ښا تاسو هم د باس نه امام رازي ور سره باس نه کوي ته ور سره باس دی ډیر آرامي دی خو شي دغه ملایکو استادو د سره ته کوم ځای باس کول شي شیطان سره ورته وای د دې قبليږي د به کوم بس الله ان اسانه خبره نو اسانه جواب ورکوم دا دوره وخت ما ته خني چې د سره خبرې کوم وام نه دي قبليږي خو زه به کوم ما دې غلي شي بیا خان دا بل جواب ورته خني تاسو ولله جواب ورکړي وسوسه سبق نه سوزي او دا ادا به کې وظیفې نه سوزي او دا وای کې استنودي خو زبې کوم دې اتان جواب دی او دې ډیر رامي دي تاسو خبري اولیاء او ترازی طالب خورته غاذر نه ده طالب ته وي دا هغه نیر باندې ناشته وي زه زم دا دې کله د شپې نه و دې نیر باندې خپل به چینګل کړی انت که سر کو دې ته قران راواله ته بس ستوري شماري ايو خبرې کې خپل به چینګل کړی دې ته نه وایته په سړک باندې پټک پټ پچکې سپین راغې خوري رپو دین راغې دې په دې په لګردي په سړک باندې کینه قران ته راغله تله قران ته کینا چې تنگ شي قران وایا سبق وایا مرګرو نه یو مسلې ته پوسو کا و اما ينزعنك من الشيطان نزع وسوسه فاستعذ بالله فنا غړ په الله تعالی سره ان هو السميع العليم دا الله سميع العليم دی سميع د اقوال عليم لدی علاج درته وخم د دې مقابله ته نشي کوله مالک تاواز کوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا مالک تاواز یا الله دا سپې می تنګي سبق ته می نه پری دي ذکر ته می نه پری دي مالک تاواز وکي یا الله دا سپې را نه وتړه مخه بل په لواړو معنی لري کې نو مالک تاواز کوي ښا دا مالک څوک دی الله نو مالک ته دې دا دا دا سپې دا دا شیطان یو سپې دی د سپینو مناکاره خو تعبیر د سپیو چی چی سره کنه نو مالک تاواز کوي ومن آیاتی باید آیاتون توحید الله تعالی نه شپه دا راز دا شمس قمر دی تاسو تابعداري مکوي سیدی مکوي شمس تا شمسان ډیر خلق دي د نور عبادت کوي او صد سپما عبادت کوي سیدی کوي الله تعالی ته الذي اغذات هغه نستړي کیږي اي کې ستړيواله نه راځي ماندګي ومن آیاتی بعد د آیاتونو توحید الله تعالی نه دال انک تر ارض توین مګلر خاشعتن وچا مکه وچ شي کنه فاذا انزلنا علی الماء فاوجدنا نازل کوم پایبان وب اهتزت د حرکتو کی د خار یو بل پلو غرزي کی حرکتو کی ته پټي واړو چې باران شي او د پون غټي غټي لوټي حرکت یوم القیامت پر ورځ قیامت دا دواړه برابر دي چې دوزخ ته دي او بل په امن وي مؤمن به په امن وي کافر به دوزخ ته دي فرق دا دی اعملوا ما شئتم عمل کوي اج تاسو خوخي عمل کوي خپل عمل بدر سره کې کوي کو کوټي انه بما تعملون بصير دا الله تعالی پاج تاسو عمل کوي بصير خبردار دی شکایت کوي و ما ربک بظلام للعبید نه دی رب سادیاته کوونکې په بندګانو باندې دا الله تعالی تابعدار شيخه ولي تابعدار شوي ان الذي ان الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي به ذکر په قران سره لا اله سرا لا اله نه وای قران نه وای لا اله الا الله محمد رسول الله نه وای قران نه وای لما جاء عمر کا شراغ لیتا انه لذکر انه لکتاب دا ذکر چې ده انه ضمیر دې ذکر تراجه نه انه دا ذکر چې لکتاب دا کتاب عظیم الشان ده عزیز اهله غالب بی اهل لدی عزت من بی اهل لدی قران دکا عزت با الله درکې ښا غلبه با الله درکې عزیز اهله غالب بی اهل قران تیز دکا وای سم از دکا لا یاتی الباطل نرادی دی قران ته باطل من بین یده مخکې دینا ولا من خلفی د رستنا نو مخکې چا په کې بوتلان کړي نه رس چې سو کوي دا لرګه قادیانه دی پرویری دی شیعه دی يهودي دی هغه نه ما چټ وباسي صفا داسې بریدي او داسې صفا معنی یو کی لکه غړونه چې وختو باسي صفا ولا من خلفي تنزيل من رحم منزل لجانب د حکیم او د حمیدنا دی وی دا قران په بل جبه ولې رانغه زمون په جبه ولې رانغه چې په عربی راته نس عبرانی عبرانی ګرمکی او بل جبه باندې باندې راغلو کنه وای شي ټاکری انګریزي اردو بل بوي په پښتو الله ویننا زناوره دا سوای قران عجمي دی و په بل جبر راغلی دی و نبي عربي النبي عربي دی نبي د عربو دی قران د عجمو دی د اعتراض بدا کړو په قران په بل جبر راغلی وي نو دای بدا اعتراض کړی وي چې القران اعجمي قران عجمي دی و نبی عربی النبی عربی دی بیا به اعتراض کو کنه دا اعتراض ته یو بیا به دا اعتراض کو الله دا اعتراض دفع کو دا نشي ویلې ښا دا اوس نشي ویلې اګه وای د خره رامن دي ښا دا اوس نشي ویلې او عربي په ټولو کې اعلی جبدا دا ولي په عربی راغې قران اعلی دی په جبا اعلی راغه په رسول اعلی راغه امت اعلی تراغه امت اعلی تراغه قران اعلی او تراغه لدی او دی قران لا الله اعلی خلق منتخب کړی دي ثم اورثنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا غره کله غره خلق دی کتاب ترازی ښا غره ورته وکی دی ګوري به زدکای به ناس به غره خلق اجي غوره نه هغه تنګيږي خانه هغه ورته نشي راتله خدای دې تاسو موږ غوره ساتي الله دې موږ همیشه غوره وساتي پراتلو د قران پس د کولو د قران په کتو د قران په لستو د قران په عمل د قران په نظر د قران الله دې موږ غوره ساتي قربان د الله تعالی نه کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربانی دا خو چرته مونږ او چرته دا قران ناس تا دا خو د الله مهرباني ده الله دې موږ په دې خوشاله بلبل همي کې قافيه ګل شود بسست بلبل خو په دې مست په قافيه د ګل کې راغله بس قران طالبان او رمضان د ټولو په اخر کې نون راځي کنه دا قافیه ده ښا طالبان نون نه پکې رمضان اخر کې نون ده قران اخر کې نون ده اسلورم جنان الله دې موږ پر رحم وولي التو جنان د ښه مزه کوي سبو بیغمه خوشاله اوسې یقین اوسې پروا مساته دومره خوشحالي چې دومره خوشاله یقین ساته چې الله استغفار معنا ذکرن کنه بدل یوم چې خوشحالي تعالی په دې ډیر راغله چې استغفار دی ته وایي ترک اولا مولا پرې دی ترک ذنب او قبل النبوت بعد النبوت پرې خپل لفظ راوس پړه غفر دې استغفار نه دی وایقه وهو عليهم عما دا قران په دې وړاندې توپ دی ګوره په بازو دا قران وړاندې توپ دی ګوره ګوري ورته نه ګوري ورته نه دا دې روند کنه ګوري نه ورته چې ثواب نو شي په دې نیت نه ګوري وعليهم عما دا قران په دې باندې وړاندې توپ دی اولائک دا کسان یو نه دونه دې تباوات وکړي مکان بعید د مکان بعیدنا د حسابنا عرض الرحمن پیشای د رحمان تراشی عرض پیشای ته وای ښا نو دغه تا نقطه طالبان لیکلې عرض الرحمن بابو به یک نقطه یا ابو شود مجرم به یک نقطه محرم شود ور سمره غلطه شو الى عرض الرحمن پیشای د رحمان تراشی ښا نو پیش پر او جواب ورکړي دا داغه ولی قران ته فتن واحده تندرا نغلی سوال کوي کتورات ول انجیل دا داغي جواب دی دا داغي جواب دی ښا ولقد اتینا موسی الكتاب دې سره ما ورکړ موسی علیه السلام ته تورات د فتن واحده فاختلف فيه د اختلاف کو پای کې ولولا کلمتون کې چرنه کلمه سبقت چې مخکې تیر شي من ربک لجانب درفتانه لقدیه بینهم فی طلب شو په ما بین دای کې وینم لبی شک دای په شک کې منه د قران نه مرید سخت شک دای سخت شک دی د دې مطلب په پښتو کې درته دا وام چې وای یو ظلمانی ولې رانغه نو د دې اوس به تاسو د نور جواب وګورئ کنه لړم ته چاوی لکه په دې وړي کې ډیر راځي په جمی کې نه راځي لړم نه عقرب اقرب ورته وی بیخ دیوزا زما دی جی اوړي کې کوم قدر او کې جلاجی به کې مراشم خبره باندې پوښوي ته دې جواب سره لګي ښا تاسو موسی عليه السلام لما جملتن کتاب ورکړل هغه کوم منو چې قران جملتن راشي چې دا به ومني تاسو دا غي کوم قدر وکړي چې قران جملتن غواړي د خره ځامنو چې دا اعتراض کوي چې قران دې جملتن راشي هغه د لړم کیته ده یاد ساتي من عمل صالحا چا چې عمل کو صالح فلنفسي مفید النفس او من اساء چا چې بد عمل کو فعلها قدمان تاوان دې ضرر دې نو دا زمیدار دې پښتو کې معنا کوي دا زمیدار خلق دې پښتو کې معنا کوي ګور زمیدار خلق ته ښا وو دا میان دې ډېر پوي دي الکه خدي د ځان دی بد دی د ځان دی خوم ځان لکه بدوم ځان لکه دا وای کنه لسړی خوم ځان لکه بدوم ځان لکه ما ته سوای من عمل صالحا فلنفسه دا د دې معنی ومن اساء عليها بدیم د ځان دی خدیم د ځان دی بدیم د ځان دا د دې آیات مطلب دی ښا پوه شئ د زمیدار دومره بوله یان دی ښا دی تامیان مو اې دا پورا رامیان دی دی خو پوهې دی ښا دا مرشدونه دي خو تاسو ته ځان امیان امیان کوي نو دا په الف لام دي دا خو پوهې دی ښا او خدای دې پوهې ساتي عقیده کله کړه فقها وایي چې اوسړې چانی دې په موږ او داس او وای د جنازه مکو نو بل سړی راشي رته یو ګوره چې تاسو پسې لیکرل او کنه او وې پسې لیکرل او خدای عقیده کله کوا را خجول والا سوق ته تو غرزو دانی خجی به سوق نو جنازه ولا کو الله اکبر بایا فقها دا ویخه من عمل صالحا چاچ عمل وکړ فلنفسي ومن اساءته چې بده وکړو په دمانه تاوان دي وما ربك بظلام ان رب ته ذاته کې انکه په بندګانو باندې اوس ته بد او حکه ولا تدعون دیږي الا بعلم مگر په علم د الله و یوم پاغت ینادیم چې आवाज کې دی ته په آخرت کې اینا شرکای دا د خجالت در رسول د کافرانو د پاره یوم پاره کې ینادیم چې आवाज کوم دی ته فی النار اینا شرکای چرته شریکان زما قالو بو دی دا کافران ټول دوزخیان بوي اذناک اعلمناک موږ خبرو تعالی را اعتراف کوو په باطن باندې په توحید ما منا شهید ما منا من شهید نشته زمنګ نه یو شاهد یشهد علی ان لك شهید شریکا شهیدا یعنی شریکا دلته شریک په تاسو سره شهید دی نه نقطه کې څه دی یشهد علی ان لك تاسو هغه څه نقطه ده نشته ده دا څه نقطه ورغه ما منا شهید یشهد علی ان لك شریکا چې شاهدیو کې بده چې تا سره شریک شته دي دی باندې شاهدی نشي کوله ښا دا نقطه ده وذل ربش عنهم ددینا ما خدایان كانوا يدعون شو دی بل عبادت به کو من قبل په دنیا کې وظنوا غمان بو کنه ما مال او من محیس نشته دا د مخلص لا يسمو الانسان الله وي نستړي کی انسان من دعاء الخير د بلنه د خیرنا مز خدای خیر راکی خیر راکی او دور لکه کروڑ راکی بدی دی خوب وینو دقه خوب ویني ښا لا يسمو الانسان نستړي کی انسان من دعاء الخير جنت ستاده تر کور دی چې نیغ مور ته یا سو ابا ډاله شریشکا کې خېجه وخېجه ورته ورته پته به یو لګي په توارو کا ولو نبئ ان الذين خامخا خبر وکم ها کسان کفرو چې کافران دي بما عملوا باج عمل کړي ولذيقنهم خامخا وبسكم ديت من عذاب غليظ عذاب صحنا عذاب سخت به درته وکړم صبر واذا انعمنا شکایت فهو وقت چې انعامکم علی الانسان په انسان باندې اعرض واد اعراض کی ډډو کی ونا بجانبی تاوشی په ډډه باندې تباعد عن الايمان د قران ایمان نه لریش پیدا مسو شر پاو چې مسکی د لر شر تکلیف مرض سختی فذو دعاء عريض صاحب د دعاګانو وګدو وګدوي عريض من کثیر طويل وګدي وګدي دعاګانې کوي بیا الله ته متوجي شي قل ورته وای ارئتم خبر را کوي ان کان من عند الله کجروی دا قران د جانب د الله تعالی نه او دا پیغمبر راغلی قران راغلی ثم کفرتم به تاسو کافران شي په قران باندې او په پیغمبر او په توحید ټول ور سره کخه من ادل سو گمراه دي ممن دا غشان وفي شقاق چې هغه په خلاف بعید کی د حق نه دی په خلاف بعیده کې دی خلاف بعیده د توحید نه خلاف بعیده د حق نه اسلام نه د دین نه لري دی تاسو دی سنوریم الله وی زه کلری نشیت لې نږدې درته خیم الله وی سیرو فی الارض ومساكن الذين من قبلهم مثل عاد وثمود والذين من بعدهم اغيته وبركنا او قلت نشت ليه في في در تقنيت له نشي وفي انفسهم اجمالا وخبل ځان كي په بدن کې اجمالا وفي انفسهم اجمالا فنفس کې ځان ته وګوره الله دل کم کم سي نعمتونه درکړي دي یو بزرگ تک یو سره راغی وی ډیر عجز یم د ډوډۍ درک مینه لګي دا سي خوار یم عجز یم پینځه زره دینار در کوم خدا لاس در نه پرې کوم وی نه جی یو لاس پینځه زره دینار ز سکوم وی مان لاس پرې کې پیره یو کار به وکړو دا بل لاس ور سره کنو لزر دینار در کوم وینا نه توبه چې دا ته سوای پیره شل زر دینار در کوم دا یو قدر نه پرې کوم دا دا دا ته سوای ویږي پیره دا بل خپل نه در کوم سلويغ زر دینار دا اوس نقدر کوم نقدر وی چې دا ته سوای چې ترانه د دوا خپې پرې کې اسالیر دې زر دینار راګه د څه کوم په اسالیر زر دینار توبه توبه وی دا سوای نه ورته یې خدای دې وبخه خدای دې دومره انعامات درکړې دې په سلويخ لګه خود وخت پې نه ورکې سلويخ زر دینار باندې او زه غریب یم په کلار کې نه شاکر شه وای شو شاکر شه د الله تعالی شکر وباسه اعضای دل در کړی دي سترګو ته وګوره وخت ته وګوره دماغ ته وګوره خو ځکه ستا پیچ داسې تا وګړ لیونه کړي ونه ګرځي دی باندې دومره انعامات دی وان تعدوا نعمت الله لا تعصوها لدې شمار لخوا الله دې مونږه تاسو کو وفي انفسهم اجمالا بدی ځان کې لغون ته سوچ کوخه من عرف نفسه فقد عرف ربه الله ستا په پیغمبرای باندې شهیدی کوي عیسی نتوا گشت به تصدیق خریچن کدا سو خری نه منی نه منی کنه الله گواہی کوي محمد رسول الله اولم یکفی بربک ربک انه على كل شيء شهيد الا خبر انهم دا كافران في مريه فشك من لقاء ربهم لملاقات دربنا د پیشې د ربنا بعث والموت الا خبر انه بكل شيء محيط دا الله تعالی فرش باندې احاطه کوونکې ده سورې سجده کې الله تعالی مسله د توحید اثبات رسالات حقانیت د قران او اخرت دا بیان کو تخفیف او بشارت ولور کو مؤمنا سیدی لګو ډیر الله تعالی قربت پیدا شي سورته مؤمن کی وی عسقیل پشان کلک شه د زور کرامات نه استقامت به تر دې الله دې مونږ تاسو له استقامت په دین په اسلام په ایمان په دین کې الله مونږ خوشاله ساتي الله دې تاسو مونږ په علم کې برکت واچي الله دې ټول له خیر ورکي سمرګری د بنگرام په جیل کې دی الله تعالی دې هغه راو باسي او مولوی عبدالرزاق معنی هغه سدیر دغه کې د نساته کې الله تعالی دا ته دعا وکړي الله دې هر مشکل آسان کړي الله تعالی دې موږ تاسو نه انو په اسماعیل آباد کې دورونه په اکسیډنټ کې مړ شوی دی خدای پاک دې مور او پلار له خپل له صبر ورکي هغه دې الله وبخي الله تعالی دې ټول ته خیر ورکړي ازما جبا کې نو لقنت ته رب اشرح تغوایا کنه او قرض لپاره غد اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن ټول دوا غواړي ټول ته دوا وکړي مسافرانو ته دوا وکړي اجي سه یو دوست ته دوا وکړي چې الله غ دوست خوشاله کړي الله دې خوشاله ساتي الله تعالی دې دې یو مونږ ټول نه د دین خدمت والی مسافران څومره چې دې الله خوشاله کی دې کونډه کې ولګ دې مظلومانې سم دغه راغله دوا ورته وکړي چې الله یې روح کی الله تعالی دې ټول مریضانو له شفا ورکي سوچ کم قسم بیماری شوګری مرزونه د تکلیف وړو بولو ټول الله دې ټول له صحت ورکي خويند ورونو لا دا مسافران دی الله خوشاله ساتي دا عمره لجتلی دا غي دعا دی الله زمونږ د پاره قبول کی زمونږ دعا دی الله دا غي د پاره قبول کی مجاهدین ته دعا وکي الله تعالی ولا خغلبه ورکي مؤمنان د جیلونو نه بی ګناه راو باسي الله تعالی دی دوستای دشمنای په دوستای بدل کی ټول الله دوستان کی الله تعالی دی د جمعې چټي د حکومت له طاقت ورګي د جمعې چټي کې هر څه به ټیک شي دې دې خدای په دین باندې دا او یار ته وټی کیږي لیکلی ورکوم کدی نه کافر نه یریدل خدای دې د جمعې چټی کی دا د جمعې حق دی خدای پاک دې موږ تاسو له خیر راکړي زموږ دوستان احبا څوک چې طالبانو امداد کوي غټول لري الله د دنیا او د آخرت برکت ورکي خیر ورکي په مال عیال الواد کې دی الله برکت واچي سوچ طالبان باندې خوشاليږي الله دې خوشاله ساتي الله تعالی دې